کومو کاغذونو یا اخبارونو کې چې د الله جل جلاله اسماء الحسنا وي د الله پاک د یو کم سلو نمونو نه یو نوم په هغې کې لیکل شوی وي یا د انبیا کرامو علیهم السلام د هغوی نمونه یې پکې یا به کې د فرشتو نمونه یې یا به کې د قرآن پاک آیات کریمه وي یا حدیث شریف وي نو دا شان اخبار یا کاغذ دا بیا په نامناسب ځي کې اښول، ګنده ځي کې اښول دا بې ادبي ده، ګناه ده او دا کار ناجایز دی. همدغه شان په هغې کې څیزونه خرڅول او څیزونه پکې پیک کول او بندول نو دا هم بې ادبي ده او ګناه ده، دې نه ځان ساتل پکار دي.